د دې لپاره چې ته بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږدې قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعون اویل آیا موږ ته له ځان سره د اولاد په څیر نه وی پاللی تا د خپل عمر ډیر کلونه له موږ سره تیر کړل بیا هغه خپل لاس د تخرګ نه راوویست او هغه د ټولو کتونکو په وړاندې ځلېده قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فرعون خپل شاوخوا سردارانو ته ویل دا سړی په یقیني توګه یو ماهر کوډګر دی يأتوك بكل سحار عليم هغوی ویل دی او د دو ورور اشار کړه او په خارونو کې ماسلان وګرځوه چې هر یو ماهر کوډګر درته راولي فجمع السحرة لميقات يوم معلوم کله چې یو ورځ په ټاکلي وخت کوډګران راغون کړای شول لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعون اویل تا چې د موسی علیه الصلاۃ والسلام خبره ومنله مخکې له دې نه چې ما تاسو ته اجازه درکړې وای هرو مرو دا تاسو مشر د چې تاسو ته کوډ درکودلې دي خانو همدا اوس به وپوهېږئ زه به ستاسې لاسونه او پښې رد بدل غوڅ کړم او تاسې ټول به په دار وځړوم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون هغه جواب ورکړ هیڅ پروا نشته موږ به د خپل رب حضور ته ورشو په دې سره فرعون د لښکرو برابرولو لپاره خارونو ته مارشلان ولېږل ان هؤلاء لشرذمة قليلون او په دې وینا یې ولېږل چې دا یو موټی څلک شان خلق دی دا خو وشول هغو سره او بل خواته موږ بنی اسرائیل د دغو ټولو شیانو وارثان وګرځول فأتبعوهم مشرقين چې سهار شو دوی د هغوی په تعقیبولو کې شول موږ موسی علیه الصلاة والسلام ته د وحی په وسیله حکم وکړ چې ووهه په خپل همسا سره سمندر په ناڅاپي توګه سمندر وچاوده او د هغه هره ټوټه د یو لوی غره په څیر شوه وأزلفنا ثم الآخرين همالته موږ بل ډله هم نږدې راوستله په دې پېښه کې یوه نښانه ده خو له دغو خلکو نه زیاتره منونکي نه دي وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا د چې ستا رب زورور هم دی او ډیر زیات مهربان بلکې موږ خپل پلار د که د همدې کار په کولو ویندلې دي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ابراهيم عليه الصلاة والسلام ویل کله هم تاسو په غړې دلو سترګو هغو شیانو ته کتلی ما خدا ټول دښمنان دي د یو رب العالمین نه پرته چې هغه زه پیدا کړم الذي خلقني فهو يهدين چې هغه زه پیدا کړم بیا هغه راته لارښوونه کوي والذي هو يطعمني ويسقين هغه ذات چې ما ته خوراک څخه راکوي فاتقوا الله وأطيعون نو تاسو د الله پاک نو ویریږئ او په زغرده زما اطاعت وکړئ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هغه جواب ورکړ آیا موږ تا ومنو په داس حال کې چې تا پیروي ډیرو رزیلو خلکو غوره کړې ده قال وما علموا بما كانوا يعملون نوح عليه الصلاة والسلام وویل د څه پوهېږم چې د هغو عمل څنګه دی إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون دا غو حساب خو زما د رب په ذمه دی کاش کې تاسو د یو څه شعور نه کار واخلئ وما انا بطارد المؤمنين زما دا کار نه ده چې څوک ایمان راوړي زه هغوی وشړم ان انا الا نذير مبين زه خو فقط یو ښکاره څرګنده تنبیه کوونکی انسان یم كذبت عاد المرسلين عادیانو پیغمبران دروزن وګڼل إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون یاد کړه هغه وخت چې د هغو علیه الصلاۃ والسلام هغه ته ویلو تاسو نه الله نه لویریږئ تاسو دا څه کوي چې په هر هسته با بیزه و یادګاری ودانۍ جوړوي وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون او لوی لوی خپل ماڼۍ ودانوي چې تبا وای دلته ستاسو ابدي هستوګ نه ده إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورور صالح علیه السلام هغو ته وویل آیا تاسې لګیږئ إني لكم رسول أمين زستاس لپاره یو امانتګر پیغمبر یم زه په دې کار باندې له تاسو نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی أتتركون فيما هاهنا آمنين آیا تاسو به د ټولو هغو شیانو په منځ کې چې دلته دي همداسې په ډاډینو سره اوسېدو ته پرېښودل شئ فی جنات وعیون په دغو باغونو او چینو کې فإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا د چې ستار رب بر لاسه هم دی ستا مهربان هم كذبت قوم لوط المرسلين د لوط علیه الصلاة والسلام قوم پیغمبران دروغجن وګڼل قال إني لعملكم من القالين هغه وویل کوم خلک چې ستاسو له کلو ورو تکرک جن دي زه د هغو څخه یم رب نجني وأهلي مما يعملون ای پروردګاره ما ته او زما کورنۍ ته د دوی له بدعملیو څخه نجات راکړه